د هر صورت د مخ کی صورت سره ربط بیانې چې هغه کمی وجې دي چې دا صورت یې د مخ کی صورت پسې متصل ذکر کړي دي نو سورۃ الفاتحه پای کې بیان د درې ډلو شو نو سورۃ البقره کې داغه تفصیل ذکر کړي یا مخ کی صورت کې رب العالمین ذکر کړو نو دلته وایي چې الله رب دې نو یا ایها الناس عبدو ربکم چې دا دغه رب عبادت وکې مخکی صورت کې ذکر شوی او الرحمن الرحیم نو دی صورت کې ما د الله د رحم نمونه خې سورۃ الفاتحه کی ویلیو مالک یوم الدین چې الله مالک دی درځي د قیامت نو دی صورت کې به وتقو یومن د هغه ورځې د عذاب نه ځان وساته مخکې صورت کې ویلیو ایا کنعبدو چې یا الله مون خاص تعالی عبادت کوو نو دې صورت کې وایي عبادت الله لو کې ولې پاغي دلایل ذکر کړي هغه کمی خبرې دي چې په دې صورت کې دي او په نورو صورتونو کې نشتا په دې صورت کې آیت الکرسی دا چې دا په بل صورت کې نشتا په دې صورت کې آیت المداینت ته دا بل صورت کې نشتا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاكتبوه په دې صورت کې د عزیر علی السلام واقعا ذکر شوی دا او کلذي مر علی قريه دا په بل صورت کې نشتا په دې صورت کې د ابراهیم علی السلام د نمرود بادشاہ سره مناظره ذکر شوې ده دا په بل صورت کې نشتا په دې صورت کې چې ابراهيم عليه السلام ته الله وایي چې تاسو مارغان راونیسا او به کېمه کېمه کا او بیا غ کېمه په دې خواو شاغورنو باندې کې دا دغه واقعیا ذکر شوی دا بل صورت کې نشتا بنی اسرائیل کې یو الکا د مال د پارا یا د جینې د پارا خپل تر وجلو او به اغلاش دا غ مقتول د کور مخه ته غرزول او و اذ قتلتم نفسا نو دا واقعیا دی صورت کې ذکر دا بل صورت کې نشتا بنی اسرائیل ته د الله تر طرف نه حکم شوو د غوا د حلالې دو نو دا په دې صورت کې بیان شوی دا واقعا د ذبح البقر په بل صورت کې نشتا نمونه د دې صورت د دې صورت یو نوم دی فسطات القرآن پستوات لوی خیمه ته وایي یو نوم د دې صورت سنام القرآن دا نوم احادیث کې راغلی سنام القرآن سنام ویل کیږي د ګوپتا د قبتا دا سورته بقره چې دا د غون قران یو قب دی ها یو نومې دی سورته الزهرا یو نوم د دې سورته سورته البقره سورت البقرہ احادیث مبارکاو کې د دې ډېر فضایل ذکر شوی دي فضائل د سورۃ البقره یو حدیث پاک کې راځي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي امام مسلم حدیث ذکر کړي لا تجعلوا بیوتکم مقابر تاسو د خپل کورونو نه قبرستان م جوړوي ان الشیطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة شیطان د هغه کور نه تیښته کوي په کم کور کې چې سورته بقره نشته کیږي یعنی په کورونو کې سورته بقره وای او د خپل کور نه مو قبرستان مو جوړوي ځکه قبرستان د تلاوتونو ذهن نه دی زمون داخله کې زم مبارک تلاوت کوم کنه بس قبرستان ته دتلو آداب حدیثو کې راغلي دي السلام علیکم یا اهل القبور دک دعا وای نو نبی علیہ السلام فرمای د خپل کور نه قبرستان مو جوړوي په کم کور کې چې سورته بقره لوستي کیږي نو د هغه نه شیطان تیخ تکي یو روایت کې دی په کم کور کې چې سورته بقره لوستي کیږي لا يدخله الشیطان الته شیطان نشی راتلې بل روایت دی صحیح مسلم کې نبی علیہ السلام فرمایي تاسو قران لولئ دا بخبل دوستانو ته شفارس کی د قیامت فرض او اقرا الزهراوین زهراوین لولئ یو روایت کې راځي د هر یو سیز د پاره یو قب دی وسنام القرآن سورة البقرة یو روایت دی چې تعلیمها برکت د سورة البقرة لستل دا برکت دی وترکها حسرت د دې پر خوذل ارمان دی ولا یطیقها البطل او جادوګر د دې د مقابله طاقت نشي لرلې علامہ ابن العربی رحمت الله علیه وی په سورۃ البقرہ کې 1000 اوامر دي د سورۃ البقره اهم خبره سورۃ البقره کې کمی کمی خبرې ذکر شوي دی صورت کې د آدم علی السلام د خلافت تذکرہ شوی دا په بنی اسرائیل د الله ګن نعمتونه دی صورت کې ذکر شوی د فرعون ظلمونه چې بنی اسرائیل ته الله نجات نصیب کو دیته په دریاب کې لارې ورکی من او سلوې ورته نازل کړیو د کانی نزول سینې د دې بنی اسرائیل د نبی علیہ السلام نه انکار حق مسله پټول د سخی عبادت کول د انبیاء قتل تحریف پالا دروغ جوړول د دې بنی اسرائیل او بغض او حسد د جادو سره دلچسپي ځان د جنت ټیکداران حسابول د ابراهیم او د اسماعیل علیهم السلام تعمیر کعبه تحویل قبله بیا دې صورت کې د از د ازدواجی زندگی متعلق احکامات معاشرتی مسائل د بعض محرمات بیان صفا مروه داغي د سعی بیان په دې صورت کې د قصاص مسائل د دیت د روجو د اعتکاف تذکرہ په دې صورت کې jihad او قتال حج او عمره هغه بیان شوی د مرتد سزا د شراب او د جواره تذکرہ د یمین لغوا او یمین منعقده تذکرہ د ایلا مسائل ایلا د طلاق د رضاعت د کند د عدت په دې صورت کې د سود حراموال ذکر شوی د غاڼي مسائل د تجارت مسائل هم پکې بیان شوي په دې صورت کې چې الله په دنیا کې بعضی مرش بعضی چې په دنیا کې په مرګ راوستي دي او ډیر ژوند کړي د دې د پاره پنځه واقعات ذکر کړی بیا به تاسو شمارې چې تاسو په ذهن کې پنځه واقعات په دنیا کې الله مړي را ژوند کړي دلته بل یو اهم خبره مونږ وایو دا قران کریم دی دیر سپاره دی نو دا تقسیم د سپارو او د رکوګانو د نبی علیہ السلام په زمانه کې نو بلکې دا په اموي دور کې په 30 پارو کې تقسیم کړي شو چې روزانه یو پاروي لیکيږي چې میاش کې ختميږي او د رکوګانو دا نشانات دا عثماني غنی رضی الله لګولې دي چې په یو رکعت کې د یو رکوع مقدار سورۃ البقره کې زیات تر رد دی په يهوديانو باندې پچا پکې زیات تر رد دی دا ولې دا وجه څه ده وجه دا ده چې کله نبی عليه السلام په مکه مکرمه کې وو نو د نبی عليه السلام زیاته توجه قریش ته و ځکه هغه انپړو جټو تعلیم افتنو نو چې نبی عليه السلام کله په مکه کې نو علمی جنگ نو د خلکو سره د زور جنگو خو چې کله نبی عليه السلام مدینه منوره ته راغی نو ولته مولیان دا يهوديان ټول مولیان ښا نو الته علمی جنگ شروع شو او علمی جنگ دا ډیر ګران کاری علمی جنگ د مادي جنگ نه زیات خطرناکي د تورو جنگ آسان دی خو د علم جنگ مناظره او مباحثه او په دغه مدینه منوره کې آس پاس کې د يهودو درې قبيله وي بنو قریظه بنو نذیر بنو قینقاع دې کې دا بنو قینقاع انتهایی مالداران مو او دا د شام فلسطین نه راغلی دا يهوديان دا اصل کې د عربو نو نو قران کریم د دې کباحتونه شروع کړ چې دا خلک ته نووړي ځکه د خلکو په غټ اعتماد وو او تر سوچ د ناکار مولیانو نه د خلکو غاقیدت نی ختم شي وی کنه نو د خلکو ذهن ته مثلا نو راځي بیا د قران ای بولی دا پلان کې نه پوي دا وای دا پلان کې نه پوي دا خدا چې سورته بقره باندې پوي شي کنه نو هغه د يهود مليان او استادان قران ښکار کوي چې دا دون غلطو دا کار کو دا کار کو دا کار کو ځکه دې دا علما مو يهوديان دي کې ناکار پیران مو او مالداران مو نو خلکو به زیات توجه دي تا ورکولا نو قران کریم پاغي باندې ردونه کوي زمون استادان ذکر کوي چې سورۃ البقرہ دا سلور حصے دا اوله حصہ کې مضمون د توحید دی دویم حصہ کې مضمون د رسالت دی درې مېسه کې جهاد دی او سلورم کې انفاق فی سبیل الله سورۃ البقرہ سوئی سیدا سلور حصے دا اول عیسی کې توحید دویم کې رسالت درې مکی جهاد فی سبیل الله او سلور مکی انفاق فی سبیل الله سورۃ البقرہ مشتمل د په 286 آیتونو سلویخ رکوګانی او کلمات د دې صورت 6221 دا داوا د صورت زی په زی ذکر کړي اول داوا سورۃ البقرہ آیت نمبر 21 وګوره د صورت دا داوی چې مخ کې ذکر وکړو بیا برته صورت اسانی دي دا لومبنه داوا دا داوا د توحید دا ذکر کوي آیت نمبر 21 و الہکم الہ واحد کارساز تاسو کارساز دی کیو لا الہ الا هو دا پدویم ځل داو بدی صورت کې ذکر کړي پدریم ځل آیت نمبر 255 آیت نمبر 255 اول دعوا پدریم زل بدی صورت کی ذکر کیږي الله لا اله الا هو الحي القيوم ودا الله سونه خوندور کتاب دی سړی په مړی ګیننو الله لا اله الا هو الحي القيوم داود توحید دا ډومبنه داود صورت دا پسویم ځل آیت نمبر 284 داود سورۃ البقرہ آیت نمبر 284 لله ما فی السماوات و ما فی الارض خاص الله الذي اغسو چې پاسمانونو کې دي هغه چې پزمکه کې دي داوود توحید په دې صورت کې سو پیری ذکر شوا سلور کرا ته ذکر شوا دوی مداور رسالت ته دوی مضمون د صورت اثبات د رسالت پاول ځل ذکر شوی آیت نمبر 97 قل من کان عدو لجبريل و اے نبی علیہ السلام تو کی دشمن د جبريل نو هغه خور اولل دا قران فضل ستا باذن الله په حکم د الله پیغمبر ته خو جبريل وحی راولې دا او په حکم د الله آیت نمبر 101 ولما جاءهم رسول من عند الله هر کله چراغ دی له پیغمبر د طرف د الله نه او تصدیق کوونکو د اغه چې دی سره وو دا پیغمبر خو مصدق د مخکې کتابونو او په حق سره مولېګلې او زیری ورکونکې او یرا ورکونکې یا نو کوم مضمون کې پکې اثبات د رسالت په څویم ځل په دریم ځل آیت نمبر 129 آیت نمبر 129 فسلورم زل ربنا وبعث فيهم رسولا ابراهيم عليه السلام دعا غواړي اے زمونږ ربا تراولېږي په دې عربو کې یو پیغمبر د دې پیغمبر د پاره ابراهيم عليه السلام 2000 کال مخکې دعا وکړه ربنا وابعث فيهم رسولا دا پکې اثبات د رسالت درې مضمون سو جهاد آیت نمبر 190 وګوره آیت نمبر 190 دا چې ته په دې طریقې سره قران یاد کې کنه چې داوا پکې د توحید څلور پیری داوا پکې د رسالت څلور پیری داوا پکې د جهاد آیت نمبر 190 وقاتلوا فی سبیل الله دې کې سویم مضمون دی درې مضمون کمو الجهاد فی سبیل الله ور قران د لاسانی جو کا چې شرک په عالم کې پاتې نشي 244 وګورئ آیت نمبر 244 وقاتلو فی سبیل الله قتال کوي فلار د الله کې وقاتلو فی سبیل الله دا سویمه داوا وا سلورمه کومه داوا ده انفاق فی سبیل الله دا الله پلار کې مال لګول آیت نمبر 254 وګورئ آیت نمبر 254 دریم پارا اول صفا مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله مثال د هغه کسانو چې خرج کوي خپل مال فلار د الله کې پشان د یوې دانې دي چې زرغون کې او وږي په هر وږي کې سل دانې آیت نمبر 267 تاسو خرج کوي هغه کسان چې خرج کوي باللیل والنهار د شپې او د ورځې د صورت سو داوي شوي سلور داوي شوي او سوسو کرا ته پکې ذکر شوي سلور سلور کرا ته پکې ذکر شوي الف لام میم دې ته ویل کېږي حروف مقطعات کوم حروف ته وایي حروف مقطعات مقطعات وتذکر وی دا هر یو حرف جدا جدا لستی شي دا حروف الله پاک ابس نه دی را لګلی په نفس الامر کې د دې معنی شته په دې باندې عربم اعتراض نه کړي مخالفینم په دې اعتراض نه کړي د دې علم الله پورې خاص دی مونږ ته د دې اس تفسیر نه دی معلوم بعضی مفسرین وی دا د سورتونو نمونه دي بعضی وی دا د قران نمونه دي بازی وی دا الف چې دی د اول نه دی لام د لازم نه دی او میم د مومن نه دی یعنی اول لازم مومن ته ذالک الكتاب دا کتاب دی اول لازم مومن لرا ذالک الكتاب دا کتاب دی بیا ذالک الكتاب دا چون کې د صورت اولی صدا اوله حصہ مشتمل د په توحید باندې نو دی اوله حصہ کې درې بابونه دي اول ایسه کی دری بابونه دی اول باب کی شل آیتونه دی او دی شلو آیتونو کې بیان د دریو ډلو دی شلو آیتونو کې بیان د دریو ډلو دی اول پنځو آیتونو کې بیان د مؤمنانو دو آیتونو کې بیان د کافرانو او دیار لسو آیتونو کې بیان د منافقانو نو دا لومبي آیت مشتمل دی په حروف مقطعات باندې او دا چې کم دویم آیت دی ذالک الكتاب لا ریب فیه هدل للمتقین نو پدې کې ترغیب ال القرآن دی دویم آیت دی کی ترغیب ال القرآن او د قران کریم درې صفاتونه ذکر کړی دي یو ذالک الكتاب د قران صفات شو دویم لاره بفیه او دریم خدل للمتقین دویم آیت د سورۃ البقره پدې کې ترغیب ال القرآن او داغي د پارا د قران کریم درې صفاتونه ذالکا دا اسم اشاره ده یو حاضای یو ذالکای حاضا کتاب دا کتاب دی دا د قریب د پار راضی او ذالک آغا د بعید د پار راضی نو دا ذالک اسم اشاره بعید ول ذکر کا مفسرین ذکر کوي چې ذالک اسم اشاره بعید لوح محفوظ تدا یو تفسیر دا دی ذالک الكتاب دا لوح محفوظ کې چې دی دا کتاب یا ذالک الكتاب البعید عن الشک دا کتاب چې دا لري دی د شک نه د شک نه پاک دی یا دا ذالک اسم اشاره بعید چې دا نو دا په اعتبار د مرتبه سره دا مرتبه ډیره اوچته ده الکتاب د دې کتاب کتاب کاف تا با د دې ماده دلالت کوي علی الجمع فجمع باندې كتب يكتب دا دلالت کوي په جمع باندې په جمع کولو باندې قران کریم تم کتاب پدی وجوي چې دا د پیغمبر پسینه کې جمع شوی د صحابه کرامو پسینه کې جمع شوي د حافظان او عالمانو پسینه کې را جمع شوي او کتاب په معنی د مکتوب سره راځي لکه څنګه چې لباس په معنی د ملبوس سره نو مکتوب معنی لیکل شوی مکتوب ویل کیږي خط تا دا خط دی د الله د طرف نه ذالک الکتاب دارا جمع کړی شوی دی یا دا خط دی لا ریب فیه چې پدی کې هیڅ شک نشتا د هر قسم شک نه پاک دلته الله وی په دې کتاب کې شک نشتا ورسو براشي و ان کنتم فی ریبن ک تاسو پکې په شک کې نو شک کې پکې نشته نو څنګه الله وی ک تاسو په دې کې په شک کې امام بغوی رحمت الله علیه معالم التنزیل کې وایي چې لا شک فيه انه من عند الله پدې کې شک نشته چې دا الله د طرف نه دی بعضی وی دا خبر په معنا د نهي سره دی دا لارې بفیغ خبر دی خو په معنا د نهي سره دی نو معنا به داسې شي ذالک الكتاب دا کتاب چې دی لا ریب فيه شک پکې نشتا شک پکې مکوي معنا به داسې لا ترتابو فيه شک پکې مکوي او دا قران کې زه په خبر په معنی د نهي سره راغلي لکه لا رفسا ولا فسوق ولا جدال یعنی رفس مکوي فسق مکوي جدال مکوي خبر دی په معنی د نهي سره دی د ریب ماده قران کې 35 کرته ذکر شوی ابو حیان اندلسی رحمت الله علیه تفسیر بحری محیط کې ذکر کیا چې وجود د مرتابینو چې شک کوون کې موجودی کنا نو دا تقاضا کوي د وجود د ریب نه په ذهن د مرتاب کې نه په نفس الامر کې یعنی د یو تن خپل دماغو کې فرق دی هغه یو چیز نه تسلیموي نو دا خو په دې دلالت نه کوي دا چیز د فرق شته نه قران کې خو شک نشته خو یو سړی په کې شک کوي نو خپل ذهن کې نقصان دی نفس الامر کې په قران کې شک نشته دلته زین ته بل یو طالب علمانه اشکال لازی چې دلته الله فرمایي ذالک الکتاب لا ریب فیه دا کتاب چې دی پدې کې شک نشتا دا خبره پوره نشو اے دا موبایل چې دی په دې کې شک نشتا نو دنیا کې بس دا سی چې غو چې دا موبایل نه دی خبره مخیل تران نه لکه ذالک الكتاب دا کتاب چې دی په دې کې شک نشتا نو په دنیا کې دا څوک چې غوي دا کتاب نه دی دا خو ارسوک منی چې دا کتاب دی کنه اشکال مزین ترا نه دی چې په اشکال پوښې نو جواب په خوان درکې ځکه چې ذالک سرا الله اکبر دا کتاب چې دی شک پکې نشتا نو چې مونږ او تاسو قران کریم وګورو نو الته کې خبره نور آیتونو کې پورا کړی دا لکه سورته السجده وګوره ابتدایي آیتونه سورته الف لام میم السجده یویشتمه پارا نور بتاسو لارې به فيه باندې پوښه ها او ډېر مذهب وکي سورۃ بقرہ کې شروع کی اول پکې سو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه وکنا اوس تاسو یې وشتم پاراو غره سورۃ السجدہ لا ريب فيه من رب العالمین دارنگی صورت یونس آیت نمبر سین کی سو گو رہے صورت یونس آیت نمبر سین تیس التے نسبت تام کڑے رہے دی وی دا پیغمبر د ځان جوړی کنا نه نه د ځان نه جوړی لا ریب فی من رب العالمین د دې من جانب الله کې دو کې شک نشتا نو د نور آیتونو کې ذکر کړی دلته چې معنی کې نو پوسای معنی کوا عام خلک معنی کوي دا کتاب چې دې شک پکې نشتا دا څه وایي کنه په نه کنو دې کې څوک شک کوي دا کتاب نه دی نو هغه ایتونه سره رايوځي کا او دا د شیخ قران رحمت الله علیه کمال دی چې هغه سره هغه ایتونه ته یوځي کې نو مانت پورا مانو کی دا کتاب چې دی لارې وفي شک پکې نشته چې دا الله تعالی طرف نه دی معنی زده نه شو هغه ایتونو سره دلته کې ولګوا نو معنی غونډه حاصل وکا الف لام میم الله پویږي په معنی د دې حروفو ذالک الكتاب دا کتاب چې دی لا ریب فی شک پکې نشته چې دا الله تر طرف نه دی خبره صحیح شو کنه معنی زده شو دلته بل یو اشکال لذي چې دې ذالک سره خو اشاره کیږي چې کم یو چیز پستر ګلی دی شي نو دا کتاب خو پستر ګلی شو لیدي هغه وخت کې چې ذالک الکتاب نو جواب دا دی چې ذالک سره اصل کی اشاره کیږي چې متکلم او مخاطب ته یو سیز هغه معلوم وي خبرې کوونکی چاته خبرې کوي چې هغه دواړو ته معلومي کنه نو هغه تم فذالک سره اشاره کیږي دا خلک وی کنه حدیث کې راځي چې ما تقول فی حق هذا الرجل ته دې سړی باره کې څه وې نو څوک د پیغمبر تصویر بو ته مخه تکیو دا وی کنه څوک وی ار قبر ته پیغمبر راشي نو بیا د دې روایت په بنیاد باندې پیغمبر حاضر ناظر هم ثابت دی اور تحقیق دا ډیر خصیص دی ښا داس د چانه یو خبره دی ووري دو بس پای پس روان شوي داسې مکو بیا وی وګوره چې پیغمبر حاضر ناظر دی په دنیا کې خو ایټ ټایم بلا خلک ملکی کنه ملکی نو ار کبر ته پیغمبر زی بیا وته مثالونه بیانې دا وګوره ټلویزیون سټیشن کې ال تخلق ناس دي او په یو ټیم غونډه دنیا تر ټلویزیون تصویر نه خیا دا مقدمه وته شروع کی بیا نو پیغمبر لہذا حاضر ناظر دی او د پیغمبر تصویر به وته قبر کې خی ما تقولو فی حق حاضر رجل نو حاضا او ذالک سرا اشاره کیږي اغه سیستا چې هغه معلوم عند المخاطب والمتکلمی او دویمه خبره دا ده دا ته چې کوم روایت پیش کین او اصل روایت مسند احمد کې ذکر شوی دی ایک حاضر رجل نه ذکر شوی مسند احمد روایت کې راځي چې ما تقولو فی الرجل الذی بعث فیکم تاسو د هغه کس باره کې څه وایي چې تاسو ته را لېږلی شوی دی نو هلته وضاحت وشو تصویر مصویر نه کوي دا چې دنه تپوس کېږي د ذهن کې به یي چې دا رانه هم دغه پیغمبر باره کې تپوس کوي دا نه چې تصویر به ورته مخامخ کړي هلکه د تصویر دا خبره کوم کتاب کې ده بل په قران کریم کې دا ګن آیتونه دي په نظر ښکاری نه ذالک ما كنت تحید